د خوخی زخم ته مرهم ساتما مدام د زړه په جیب کې غم ساتما د مایوسی جل می وهلای نشي د مخولې لا ک زمزم ساتما د طوفانونو غې کې ژوند تیروم عزم د غره په شان محکم ساتما راته هیڅ ندی کګلی چونه د واخ هدف سپیسلی او نیت سم ساتما زکمی تل تازوی گل د زړګي د تړمو اوخکو پر شبنم ساتما د آزادۍ نیمګړې نوم لپاره په زخمي ګوتو کې قلم ساتما خامار ته غشي او لندلرما مار او لړم لپاره دم ساتما د وخت کغو تور فکر خلګو لرا دا کګ سپینا تر هم ساتما د حال کتاب کې د نپاق مضمون ته عنوان دا تور او خړ تور خمسه تما ای د مفتون طالب طالب غما پتا آباد زړه حرم ساتما ای د مفتون طالب طالب غما پتا آباد زړه حرم ساتما